په میزه باندې ما سره شریک کړله ما سره ورته شریکېږي چې کله صاحب یې اوداسه شي واوا مقیم نو په حال دا و چې دای مقیم و مسافر نه و اې د دې مسې کنه بدای واشپای و ورځ و فسافره بیا په دا بیو شي سفر یې شریک کړو قبل تمام یوم ولیلتین په خوا دې پرې کولې د یو شپې ورځې ده ا د عقبت بي دای په بس ابو دي پیرا کړی دا و چې دای به سفر شو اس بیا غای واش پاور سپیرا کوي او کنه بي دا پویر دې شو لوي چې پویر دې شو لکنه بس ها صلات ایام ولیالیها بس به وی کړ درې شپې او درې ورځې د هغه سره چې کی مخدمات شری شوې دو درې سورتي ردی دا ځکه یو سړی کې د بي زې په پښې کړلې او دا سی وکړو بیزه په شکل به او دا څه شو ده په دا پیو شدای به سفر شو دا په اتفاق سره سفر بي دای پیرا کوي کنه امام شفیع صاحب او بیجاوی کنه ځکه چې یا باسه شری شوی نو کنه او دا سیده بوت شو او یو سر داغه دا چې کنه بیزه په شکل باسه شری شولا شری شولا کنه چې شپور پر پیرا شلای به سفر شو دا به وکوژي کنه بيزه به وکوژي او شی به بيزي او درې په سره دغه ده چې بيزه په پښې کړل او اس به وداسه شو ما ته شری شو لکه نه دا اختلافي صورت ته باطل دغه ذکر کړو بيزه په پښې کړل پر کا چو دې پواشه وربسګه چې خطر دای به وداسه شولو په دې بوجه پلاسه بوجه بودای کنه په شور تر ول شو پیډی تر ول شو بیا بیا آبی پاشه بوتا بریجی بیا آخر وقت ایتا بیا کتل شی کنه چه پا وخیر واشه دی سڑی سا حالات تا کنه پا وقت تیر تعلق لري زنا کنه اقامت ولا بس دو اقامه دو دی سفر ولا دو کنه آغا پا ویجده دو آخر وقت بیا کتل شی پا آخر بیا مکیم دا کبی سفر دا امام شفیع صاحب یایی چه دا یه بدت تا دا باسا چه تعلق تی واسر لري کنه د پدې شي به کنه حالات ابتدا د قتل شي عبادت ته د وخت پر تعلق لري بیا به کنه د وخت سار ته کتل شي چې د وخت په سار شي د عبادت سره جو شي کړه ولکه سړی دا په کلی شي رجا ودی ولا بوکیب ده رجا ودی ولا بس په شي ته کنه راول شو په پیډي په شاور تر راول شو دا به رجا ده بوته وي کله اس به سفر ده به سفر ده پر اختار جایز ده خو د په واسطه شي بوکیبو چې رجا شي کړی وکنه ن د ا بیا کنه دغه اقامت ولا رضا شرکوي او اقامت رضا وي پیره کوي یو سړی دا کنه په کشتۍ شي یا په جوړ شي کنه دا دې کدا بي سفار نه دا په کشتۍ شي دا یا په ګاډي شي دا بي دې شریکه دا چې کنه ګاډه په لور وشو سفر دی اته وکړلو دا به سلوي رکعت پیره کوي دوه رکعت به نو کوله چې اول سره چې بي شریکول ودای په کیبو دا هرګه ما ساده دغه یې بدت تا کنه ما ساده شریش ولا به وداس شو ما سره ورشل کنه اکبت سره ونه شو دا به اکبت بدا پیرا کوي بیرو چې دا به سفر بدا پیرا کوي یو خو کنه عبد واجه بل په اطلاق ته حدیث بده حدیث په اطلاق ورو ده يبسه البكيب ويبد ولد والمسافر ثلاثه ايام ولا ليها بسفر بدريش بدري دا بسفر به تبرشي بسفر ده وبل دا چې ولا ادو حكم متعلق بالوقت دا حكم دا چې تعلق ته واسره لې په وخت سره بدلېږي بدلېږي کنه چې بوکي به دې پر واش پدو چې بسفر دې بدريش پدي و هر حکم چې تعلق د وخت سره لري کو به ربط ویدو بیا پاش اخر وخت کتل شي و يعتبر في اخر په دې شی به اخر وخت کتل شي چې د بوخي به کبي سپاري په خیر ځای به سپارو د حکم بدل شو او قیاس پر بوزو یا پر رجابو د زکات د صحیح چې البیز یو عبادت ته کنه هغه ته جزې کېږي دا ټوکړې کېږي خو یا به سفر بیس کې یا به کبات بیس کې رجا درکې یو کده یو عبادت ته د هغه رجا چې څو په کلی شریک را دی کبت غړی شریک را دا وی چې پیرا کوي به کړه دا به نه بوته به او اخر وخت چې کسې وی چې دا ځخه به سپاری په خیر واشه کنه بوت افطار جایز ده او رجا یې وادو دا څه چې کله لکه چې افطار دا جایز شي او افطار دا عادي به جایز شي کنه چې دا روانه ده وروا ده رجا یې وادو د دا د اختیار دا ده چې دوی ته کنه اواز سره ته وکړل شي په واز سره ته بو کې به ته افطار روجس د عقبت رجا ته وي د عقبت رجا پیرا کدر ګلبیز په خلاف ته اوی کنه بیز کنه باسنه ا دې کې تعلق ته وخت راته وخت متجزی ده وخت کړی کېږي کنه هغه نه وشي بیز باسه وا چې په کلی شریک کړی وا دا به ګوري بل بس دوی کړ چې په سفر شریک شو کنه دا بل وخت ده وخت متجزی کېږي متبری په دې به اخر وخت ده اول واشه چې مشمشین اذان وشلو دو پوکا وه خو بي زیرو کړو کنه په اخر شکل چې مشمشین اخر کدو د کړه حیز ته ولګیدو دا به سکیت شو اخر وخت به کتل شي یو سای دا غریب ده په دبو ده کنه عید قربانی نشته اول ولا په تیر شو غریب دو ده باش په درې باندې بو ده کدای غریب شو په اخر واشه غریب شو قربانی وخت پته دای غریب ده په دبو ده کنه او قربانی روغله په دبو ده یو سړی کنه غری ده په دې باندې قرباني واخو کنه دی یو کله چې سبب یو کو په سبب یو کبل ول په دې اخري باندې بودای بس کنه غریب شو قرباني به سکیت شو بخلاف ما اذا استكمل المده الاقامه مده المده الاقامه په خلاف دې سره چې بيدا دې کبت کی پیرا کړی و بس شي شو کړ دې وربسته کې وخت شي شو پر سبب شو کنه وربسته بیا پر وختلا ولو اقامه وهو مسافر ان استقبل مدة الاقامة رضا فسافر شدا په پښور شدا په ډیش شدا کنه اچو د په واښ شي کنه بيزه په پښې کړل غرب سره چې خطلا کنه په دبو د کنه باسه په داسه شو باسه شریش وا شریش وا کنه سبو تا کنه شپې چې تا کنه راوځه ستر وخت په ګاډي شې شې چې غرب سره خطا کړی تر ورسلو بیا پر دې ټیپ پر پیراشه چې ذکر به ودس شو دا په دې ټیپ باندې چې وګ سره دا ټیک کلیک تر وسو کنه دا به بيزه وکړي کنه سفر به زابه دې پر کوي ځکه سفر خاطر شو کنه کچېری بي دا دې کمات پر کړی وا په خیر شي بوکي ما دا بي دا کمات پر ادو نه زابه دې به وکړي لأن رخصت سفر لا تبقى بدونه سفر ولا رخصت چې هغه کنه بي دا درې ورځې ا بهر د سفر نه پته کېږي د سفر ختم شو رخصت ختم شو و ان لم يستقبل او کيا بي داده کبت يا دوه پيره کړی اور بس کې چې خېړي وته پيره کېږي کنه او دای کړه چې د پوښ کړی تر ورسو په دا به شي به د سکېږي کنه باس د په وایي دا خپل حق ده کبت ولا اتم مها بي داده کبت پيره کو لان هذه منذر كامت ذكرت داخل كبت بي داده ولا مقيم ده ومن لا بسلج البوكه پښې دې وبېزلې او داسې وکړو چې کله بېزې دې وغوستې پوسې دې بجربوک وغوستې یسې به ځکېږي بس یې په جربوک وایه که نه خلاف الله شفیع رحم الله او چې دا وکوشي به کنه با ته بيزه بده وي فإنه يقول البدل لا يكون بدلا اي بدل دې پر بدل دوي بيزه په خپل دې پښه بدل وي اصل حکم دې پښه بيزل دي کنه هو شریعت ته د بیزه کنه یې پښې کې بوکاب ګرځولې دی بدل ګرځولې چې په پښې باندې په بیزه باندې ما سویا بیزه کې د پښې نه بدل شولې ایسه دغه بدل دی پر بل بدل به تندر ورې کنه چې دغه ته په بیزه ما سموایا دغه ته په کنه په جربوک ما سویا بدل دی پر بدل پرایا باندې نه کوي کېږي ولنه ان نبی سب مسحال جربکې ده نبی سب په جربکې بودا ما سوالې د په حدیث سره ثابت ده ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا بل دا چې د جربوک دا تبع دي دي بيزه د جهات استعمال لا او د جهات غرض نه په استعمال شای غي بيزه تبع دي چې بيزه راوړي شي دا پر جربوک سره ور شي چې کنه بيزه کر کرول شي جربوک سره کرول شي چې داري شي کنه جربوک و درې چې څه دې کنه په حرکت سکنات سي یې ګټه بیا دی په پوسه پاټ په بس کوي کنه په لود پاس نه دا خبره چې کنه ا بدل دې پر خو بدل درسي دا خلاف القياس وي وهو بدل عن الرجل بيو چې جربو کې دا دې پښه بدل دی بيزير نه بدل دا بدل دې پښه نه دی ډایرکټ کنه پښه دې وبېدلې به دې بيزير په شکل به دې جربو کوي په شکل ا بيزير پټ شوې کنه ا جربو بدل دې کې پښه نه په جربو کې دې بس وي حلال خو فه چې په دې کې جربوک به دې به کله باسه وایي بیا ته دوله بي زیته ورسي بیا باسه پر ودو په دې حیثیت نه چې په جربوک ته باسه په دې حیثیت چې په بي زیته باسه ولا ولا يجوز بس والجوربين دغه او باسه په جربه بده تسبيح د جورب د جورب عرب ده جورب ده دغه او باسه کنه په جربه بده هيدا بخليفه امام صاحب بده شيء ته جرب ولا چوي په دې باندې ما صدر و الا يكون مجلدين او بن عليه مگر و تا کل چې دا مجلد وي یا تالي دوري وي الا يكون مجلدين مگر و ته پد کنه چې دا لوت د بود سربت دوري وي لوت سربت به ته لګولې دو کنه سربت پر ګډلې دو او په صدا کنه سربت په دې ګډلې دو ا د حدیث وجنا چې نبی صاحب په جنب بودا با سوالې دو اس ال زواهر ته ډېر ضرورت دی کنه پاره جنب با سوي کنه په دره بشه بي په جنب بودا با سجز دې بری ولې انه يبکل بشي فيه اذا كان صحيح ده بلا چې په دې اطلاق بو کې دا چې کله سخت وي ټیټ و ودلې وي کنه په دې شي به یو دوه درې بي لکه سپاره بهر دې سپلې نه بو کې دا دربټکی نه ای بي زه و دې شولې اذا كان سهيدا جاغا سخت بي سخت جاتا ولا شيء اي يتمسك الساق من عين ان يربط بشيء چې تبکلی په پړډی بده بهر دې کنه چې وتر لشي په بل شي سره په ګټه سره سره یا په کنه ربړې بده یا په کنه بل دې پرځه بده تړې نه خپل په پړډی پر شاه وی کنه کیزه دې نل ویږي نه داس کې سخت وی کنه بیا په دې بازار به کوکې ده فعل بر خو په بدای به دې سره مشابه شولا وله ادى وليس في بال خفه امام سره کچ دا په بنا دی بيزه شدو ای بيزه بنا په دې شدو شتا له اده لا يكل بواد بشي پی ځکه چې پر لا پسې طلاق په دې شدو ممکنه چې دوا درې بنا بهر د سپلینا په دې شکل سفر کې و دې برکې نه داس نو نشي کېدل کنه جربه ای بس یې دوی د کپڑے دوی یا خبر برکې دي دا ممکن کنه پر لا پسې طلاق په دې شیو دوا درې بنا الا اذا كان منعل مگر وتا چې تلیدوري وی لود سربر وته لګولې وی وهو محمد الحديث او دا منعل جربه محمل د حدیث ته چې کیپ کنه روایت الله د بیږي چې هغه جربه چې ترلو تلای وته لګولو و به دا کولو اخو بیره وی چې په بده ما سره ودو وعن ان ورجال قولهما امام سبب روایت چې دورو جوکړي کول صاحبې دي دا چې په جربه بده چې صحیح دی وی ټاګي وی کنه په بده ما سره ودو ا د د رجوع ثابت ده و علی الفتوا او په دې بده فتوا ده او په سرویر شرط دی بده یو شرط دا ده چې دې بل ټیټ و بدل یوي کنه چې دې سخت و بدو کې دی وجه نه په پړې پر خپل شاخوي دان سب جربه پر شي کنه ربړګی دي دې وجه نه پړې پر شاخ شي کنه په سپریش عادت کې سپریش په دې پر وځي کنه او دوا درې بلا پر لپسې په دې شکل بازار کړل شي بهر د سپلې ده بیا په دې وکنه جنې به بده بم سبا به جنې به دا به جزې و دې شولې مطلقاً نه رجوع کړو کوي صاحبین ته او په فتوا ته چې صحیح دی وی ټیک دی وی چړیا شي وی چې وطن پښې درشي یې بده په لور د وځي کنه په مازال پښې مو کېږي وی ولا یوز بس الامامه دغه وباسه په پګړې بده په سپدي سره بده کنه چې او داس کې به دغه شی په یسو کې شي تکلیف نشته د سور چې کالو د ما سوایا ورسوت لفل خارجه ورسوت دفل خارج دی پر ده کنه چې دوه خارج ته پیش نشي په بیده چې خارج ده کله چار وخت کنه پیده وخت به بیزه وکوږي کنه وایجوز بسل جبایر راو د باسه په پټي بودا جبایر جیبره جمدو جبیره کنه الادار التي تربه تو کنه العذاب البرکه سره ته هغه لرګي ته ورشي چې په بود اډي کې بودې تړل شي پښا بوت شوالوس بوت شو کنه ا د س ا چې کیما پټی ته لشي سلات نه کنه د لون بلون لرګي برګي به سوت اډي کنه یاره سبو د صح پرشتار ده دا کنه پرشتار وو چې وی دې ته کنه چې بیره به ته لشي او یو دراوی زحمی پاتې کیما پټی وته ته کنه خرکار ته لشي هر جه ولکه پټی اخر کادو راو د باسا کنه جبایره کنه ا دې بوت اډی کې په پټي بوده و اذ شد علی غیر وضو اگر کا بهر د وضو سره تړلی بیا ای بيزه بسر لا فرتا چې بيزا بده وته بسر کې چې اول به د پودو سبو دی وغسی وي او دې پرون شاته چې دا وداس کړوي لوس ته بوت په بوت ته وداس کړوي به کنه پټي دې په لګوي وته بسر په دی وای نه دا په داسې واشه بوت چې او د سټیپ دی وی کنه او د څه وخت وی کړ په واه شکل خاص نو سیده پښې تړي دې پر وداس نه وته ډوري په خلاف ته کړه بيزینا اخو دې رګه پښې کیسه دو کنه د اطمینان ولا د امر کیسه دو کنه خدای وداس ته کړل شي وداسو کا پښې بيزا لانه سب فعلا ده کا نبی سب په خپل دا فعل کړه ده و امر علی به هر تلی ستا په دې باندې امر کړه او حتی سب کې تلوس مو څو کنه به ته برکړه وکړه چې لوس بي زبا په سپه د پټي بده ما سویا ولأن الحرج فيه فوق الحرج في دون الخفه بل لا چې تکلیف په دې کې شي زور ته کې تکلیف نه چې یسوک په یسوک دې بيزې شنه اځه کا کا بيزاو کو ریب شاو بي ذکر ستو تکلیف نه جوړي چې دا هو کنه بہت اډی کې بودا چې دا پټي ویل نه کې دا اډی کا به نه جوړي کنه دا خو دې کې اډی کې تب کو کې پر دا پټي په تلې دو کنه بلا چار وخت ډنګوي کنه لوندې بيزې کنه نشه خرچه فکان اولا بشر لمسه د دا ډیره لیکه شو د جواز د مس سره په دې خو د پتریک ولا باندې مس سره وي ويكتفى بالمسح على اكثرها دا بل فرق ده ای بي زي ماسه په انداز درې ګوتې فرض وه دو ته په ټوله پټي باندې ماسه وایي ته په پټي چر بدل ده باب دې یا پاک سره باندې اکتفا به کوي په بسه باندې پاک سره او جبیره باندې فابر تر وکنه ذكر الحسد حسد كنا ابن زياد ده خبره ذكر كريدو شاكثر الحب ده كل ده پدې شي بګدار ته هغه کچ درې ګوتې فردو بلکې پټولا غو پټې بو دې کنه باب تو سود تروي یا کنه پکسر بو دې دریم فرتا ولا يتوقتو دا په ټیپ پر تړلې دو په خلاف دې بيزې نه کنه یې خپل ټیپ دا چا ټیپ پر راشي کباسه دې والی ویا کنه باسه مخته کنه چار دنه ډکو دا چې څه پر دې کنه دغه پټي ضرورت پی په لوس تړو کې بوده یا په پښې تړو کې بوده په بیا څه بچا کنه بس په دې ویا لازم به توکید لازم به توکیف به توکید د واجب د اطلاع نه په ټیپ تړو کې پره چې تا بشته کنه دا اطلاع او حدیث دی روغلې کا چې دا په ټیپ پر تړلی نو لازم به توکیف به توکید د واجب د کنه خبرتیا نه د اطلاع نه په وخت ور کې پره سیده یې کړه وګرځي په پلسترې بده چې ډاکټر دی وی ته ویلي ډاکټر وی در بل لګي په خپل به کنه ا پټي ولګوي کنه د پاندره و و اې څه کتل جبیره تو انا خیره بوینه کا پټي رڼا کا شولا بهر د جوړوري ده بس په ولی وخت پټي رڼا کا شولا ایتل بس بس نه بتل جی کنه دا بل حکم د فرته بيزا بيزا چې وکړل شي بیا بس بوته شولا و ان کله فی صلات استقبل کچری په بزوی لوړ په ټیر رنګ شو زحب ډک شو به به سار درګه به ځکه چې دالي کار کړ به د تیر جواب تفلا لانه قدر الاصل ځکه چې دوته په بزله بده کډیر شو په خاله به خصوص د مقصود نه په بدل سره لانه قدر الاصل ځکه چې کډیر شو په بزوکه بده په خاله خصوص د مقصود نه یعنی البزوک رو کنه په بدل بده یعنی په بدل کې باسه په دې بزله وکړه کنه چار د دوه ورو خسته چې ته په بيزو کې کبیر شلې د دا به کنه البیز کې شریک کړه دا په دې باسه چې کې بیز کړه وکړ هغه ختم شو په شو دا دې به و بیز کنه ټول داس نه خالي دا دې کو بیز